ته روایت کوي هم لیکم بشیر بن زران د روایت کوي د رشدین رش دین هغه ضعیف دی کنه چې دا غن روایت کوي نه دی بس دا او د نه روایت کوي قاسم ابن عبد الله السراج السراج اس سراج قاسم بن عبد الله السراج د د تضعیف کړي دی امام دار قطنی رحم الله او ابن الجوزی ورته مدلس وی په تدلیس هني ضعفا مشهور بالضعف امام احمد او عجلی داری قطنی رحمهم الله ورته مدلس وي ٹھیک شو پینزم حسان حسان ابن یزید الجعفی جمهور او تضعیف وی سفیان سوری عجلی امام عجلی ال عجلی لیکي عجلی لیکي مخ پښتو په تعبیر سره کله وایو کنه دا معنی او علامه ابن سعد طبقات الكبرى والا مدلس ہوئی شپغم الحسن ابن الحسن ابن عمارتا الکوفی کنیه ابو محمد فقی مشهور جمهور ورته ضعیف وي بن عطاء يسار المدني ولي كده شو عن ابيه ابو حاتم ورته منکر الحدیث وی ابن جارود ورته کذاب وی ابن حبان ورته وی چې غلطیان هم کولی او تدلیس هم کولی جائز نه دی چې د پر روایت احتجاج هم دلیل اونې ولشي اتم خارجتا بن مصعب صاد سره مصعب بن خارجتا الزبعی ابو الحجاج الخراسانی جمهور ورته ضعیف وی او یحیی ابن معین رحمه الله وی تدلیس کوي عن الكذابین خالی طبقه دا غوي کړي دا معنی چې نه تابعینو کې دغې کنه طبقه دا غوي کړي نو ځکه ورته موږ دغه اطلاق کوو صحیح تابعینو ادوای تابعین او ساخر القرون کې دي کنه بیا ځان له مسله زین ته خورا خبره دور د تابعینو کې داسې خلکو چې په دې جامه کې داسې زونه کوي خان ضعیف مشهور دی امام احمد داری قطنی ابو حاتم وغیرہ ورته مدلس وی لسم صالح بن ابي الاحضر صاد سره صالح بن ابي الاحضر ذات سره اليمامي روح ابن عبادت ورتا مدلس وی نور کلام پیمشت یولسم عبد الله بن زیاد عبد الله بن زیاد بن سلیمان بن سمعان المخزومی کنیه ابو عبد الرحمن المدنی جمهور ورته ضعیف وی ابن حبان ورته مدلس وی دولسم عبد الله بن لهیعتا لهیعتا عین سره بن عقبتا بخاری ورته ضعیف وای او نسائی او ابن حبان ورته مدلس وای سوال لسم عبد الله بن واقد ابو قتادتا الحرانی اتفاق د پزوف ددم امام احمد ابن حنبل ورته مدلس وای د زوافان د دې تبخی چې کوم دی د زوافاو نه یې تدلیس پوه شي په خبره باندې پنځلسم عبدالرحمن ابن زیاد او د زوف کلام په محدثین ګور دی باندې زوف هم کړي مخته سویل پینځه تفه کې د زوف او تدلیس هم شپارسم عبد العزيز بن عبد الله بن وهب الکلاعی کلاعی ضعیف تدلیس الزام پیم دی یعنی تدلیس هم کوي ابن حبان وای چې کله سما تذکره وکي اذا بین السما نو بیا به حدیث معتبری متابعت او شواهد وکي واللسم عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المکی امام حاکم وی دبا تدلیس کولو د شیوخونه داغه چې نه بو اوریدل د دینه چریم او بیا به مرته نسبت کولو سبې کولو چې ما دا نه دا انداز شیخ چې احتمال د سما لري کنه په طریقه به نقل مشهور امام د تفسیر مجاهد رحمه الله د امام قتاده رحم الله بغداد کې د بناتو مدرسه والا زمانه کې دا خطا د پر جواز هم شو جوړای کې مطلب دا زنانه ټولې کافر شو خبره باندې پوهیږي او دا لازم ده فرض عین ده دې زمانه کې په خوا شيوخ دا کول خو غوي دغه حالات مخې له نه راغلي کنه او زنانه ټولې لاړې بل تر ستا خبره خو نه مانی کنه زنانه مانی ته وي تربور یې ټول د پاسه بکینی او چې دا زنانه ورته کینو او خو مرګري کنه ټول داسې مظلومیت کینو دا خبره مانی دا شي سماجی نقطې باندې خو پوه شو زنانو اکثر داسې حسد خپل خبره مانی اتلسم عثمان ابن عبد الرحمن الطرائفی طا سره مشدد الطرائفی ابو محمد کنیه ده ابن حبان وای ده د زوافا نو سکی تدلیس کوي حاصل څه شو مدلس ورته وي څو ورته وي مدلس ورته وي نور لسم علی ابن غالب الفه روی الفه روی البصری د روایت کې د واهب ابن عبد الله نه او دن روایت کې یحیی ابن ایوب امام حاکم وی تدلیس وکړو دا غشان چې د بتنه د سر نه اوریدلی نو وی علی ابن المدینی رحمه الله امام د جرح او د تعدیل اوریدلی و اوریدلی و د په بار د شبابه کې د شعیب نه نو کله چې مړ شو شعیب نو دا کتابونه واغستو بیا به ټول انتساب کولو ان شعیب ان شعیب خبر باندې پوښی کنه شعیب نه به روایت کولو سما په دغه باندې چې ما د شعیب نه اورل دای تدلیس یو اشتم مالک ابن سلیمان فهروی د الهروی الهروی الهروی دی مالک بن سلیمان الهروی قاضی د هرات افغانستان علاقه اوس نسائی وی ضعیف دے ابن حبان وی مدلس دویشتم محمد ابن کثیر المصیصی سات سره مشدد کنیه ابو یوسف الصنعانی بن عادی الطائی بخاری متهم کړی دی په دروغ دروغ ویل نسائی تر کړی دی و غیره د روایت متروک دی امام احمد ابن حنبل وی تضعیف کړي د محدثینو د دي او ابو زرع او ابو نعیم اصفهانی او ابن نمیر یعقوب ابن سفیان امام دار قطنی و غیره ورته مدلس وی حکم د دې طبقه والا رواتو یعنی اهل د دې طبقه رد کوله بشیغه چې دی صراحت به سماول نه کړ اوروان کوش ها دغه روایت د وجه د زوف د دینه عورت کولې بشغه چې دیو روایت کوي پان ان سره ها معتبر بغرزولې شکایت دې متابعت کړو هغه چا چې دغه زوف د دوی نه کمو هغه د دې متابعت کوي بیا به روایتونه سره متابعت کی پیش کیږي نو تدلیس طالبانو ذکرو اوس د دې تتمه حکم روایت د مدلس ډیر علما وایي چې د دې روایت مقبول دی د مدلس ځکه چې دا ډیر علما وایي نه دی ګرځولې دا تدلیس د دې طبقه تدلیس نه وایي مطلقاً د تدلیس خبره کوم فرقیات ساتي دا په درجه د دروغ کې تدلیس په مرتبه د دروغ کې نه دی ګرځولې او نه غني تدلیس چې دا به ناقص کی نقصان براولي نقصان براولي په عدالت د دی راوي کی نو څوک چې مرسل روایت قبلې نو هغه وی چې دا تدلیس په معنی د ارسال دی دا په معنی ده ارشاد یو مذهب دویم مذهب چې تدلیس ډیر وی او غالب په د روایت باندې نو بیا به نه قبلې او کا نبی ان دې قبول او کچا سره ملاقات او سما ثابتي راوی او د مرویانو ملاقات او سماتنه ثابت وي او بیا د هغه نه تدلیس کوي نور نسبت ورته کوي کنه بیا د هغه نه تدلیس کوي خو چې دې د چانه تدلیس کوي نه مروی عنه هغه څه کوي نو مقبول دریم مذهب نه دی مقبول روایت د مدلس ها کده صراحت د سما اوکړي سما اوکړي نبی ادا صحیح دی سمیتو اخبرنا حدثنا بل ځای کې سما ثابت شي نو کم ځای کې چرسالي نو موږ وایو چې دا اوس صحیح وګرځي نو الحديث يفسره بعضو تایید راغی طالبان او که محتمل صيغه سره نو پشان د مرسل او داغه د انواع حکم دی ځکه چې تدلیس صراحتا دروغ نه دی بلکې دا یو قسم دی د ابهام حکم نشي قبلولې روایت د مدلس تر سوچ دې بیان نکي تر سوچ دې بیان نکي او که صراحت کړي نو دلیل کی نیول شي دلیل پی نیول شي لکه مثال قتاده تدلیس د اعمش د سفیان ابن عینه سفیان سوری د حسین ابن حسین ابن بشیر حسین ابن بشیر وغیرہ په دې نقطه پوښ دا مسلک د جمهور مختار مسلک او دا مخکینی مسلکونه مرجوه بلکې کمزوري اوس طالبانو د دې سره تعلق د ان کنه اوس راشي حدیث معن عن په لغت کې څه ته وچی ان ان سره روایت کړي دا اسم مفعول دی دا ان ان بس اسم مفعول دی ان مشابه شي او په اصطلاح کې د محدثینو چې په سند کې ان فلان ان فلان دا ذکر کوي نو یو قسم د دې ان ان ثبوت د لقاء او عدم تدلیس نو دا په درجه د حد سنا اخبر نه دی ٹھیک شو لقا نمبر یو ثبوت د لقا او عدم تدلیس مدلس نه ده لقا او سره وی سما لقا سي شوی نو دا په درجه د حدثنا اخبرنا دی دویم چې د مدلس نه صادر وي نو دا درجه یې نه دی بیا دا د متقدمینو په نسبت بیا دا درجه نه ده اخبار د جملې دی بس سورتن اوس حکم د حدیث معن عن معن عن او راوی مو عن عین او دی فعل ته سوی عن عن په نقطه پوښښ وکړه شابه حکم د حدیث معن عن مخ کې د شیوع د تدلیس نه تدلیس یې چاته عام شوی نه کنه خبر باندې پوښ طالبانو دا د سمعتو سمعتو برابر دی او رسو د شیوع د تدلیس نه نه دی برابر اقزول فرق دی چې من کوم ذکر کوم خبر باندې پوښ ضعیف کمزور ضعیف کمزور بیا دا مسله دی کې علما اختلاف دي چې حدیث معن عن دا به موصولی او کنه دته موږ موصول وایو او کنه یو دا چې دا مرسل منقطع تر دې چې بیان وشي د اتصال من جهه اخرى خبر باندې پوه شئ د بل طرف خدا ضعیف دی دویم کراوی طول صحبت وی د استاد سره وان سره خو مدلس نه وی دا نو بیا ورته متصل وای او کنا مدلس وی او طول صحبت هم نه نو مرسل دریم قول طالبان لقا یوزل عمر کې دا ضروری ده سره د معاصرت او د عدم تدلیس نه کنه دا مسلک دی د امام بخاری علی ابن المدینی و غیره سلورم چې لقا ممکن وي عدم تدلیس معاصرت لقا ممکن یو معاصرت وي دا مسلک د امام مسلم د حاکم او د جمهور دی هغه اختلاف تیر شوی ٹھیک شو بیا بل لفظ راځي مو ان ال مو ان نن ها دوه ټکي دي دوه نه دي ما اختصار کړی دی پکې انشاء المؤنن لغت کې دا مفعول دی یعنی د ان مشتق د ان دی ان فلان دا پشان د عن دی یعنی برابر دی دا ان چې کوم من حکم ذکر کړو ان ان د دوم دا امام مالک دا وای امام احمد لګ فرق کې هغه وای چې حکم پشان ان دے خدا ان لاندې بل فرق دا کې چې ان کې دا نسبت ځان ته کوي ان فلان ان فلان او پان کې نسبت ما فوق ته کوي دا فرق ذکر کوي طالبانو حاصل دا شو چې کسقه ان کوي طالبانو نه معتبر دی امام مسلم وګدا قصه ذکر کړی و دا ختم شو ستا چې حق مخسری دولس صفحې دي دا غینه به خالی پورس شو که بل ورځ باندې دا طرف به شوي شي بیا به قواعد ذکر کول د محدثین چې دا دوانه فټ شي کنه